حدیث زما ډیرو عزتمنو قدرمنو حاضرینو مسلمانانو ورو او کور کې راجم شو کرد نشینو خويند موندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زمونږه په دې ځای کې سالانه دوره تفسیر القرآن کېدله تقریبا 40 ورځې کم زیات هغه درس قرآن شروع روزانه سحر اتو بجونا کله دولس نیمو بجیو پوری کله یوی بجی پوری با مونږه درس قرآن کولو بیا 24 رمضان المبارک باندې د غرمې دولس بجې مونږه آخری سلور صورتونه پریخودل د پاره د ختم القرآن او د سبالا 25 رمضان المبارک د پیر روزه ته ختم د قرآن کریم دا سلور سورتونه مونږ پریخول اعلان موکو چې سبا به ان شاء الله سحر اته بجې مونږه ختم د قران کریم شروع کړو او په هغه ورځ باندې ماسپخین دو بجې په کالونه کې زما دریم دور تفسیر القرآن دا اختتام او دا ختم دا سکال الحمدلله مونږه دوزایا درس قرآن کولو اولنې درس دلته په دې ځای کې مونږ کولو او دریم درس په کالونه کې پس د ماسپخین نه نو دا اختتامی پروګرامو ختم د قران کریم وشو او دا نه بعد دعا شروع کېدا تقریبا مازیګر سلور بجې ټایم کې ما ته اطلاع شو زمونږه والد محترم مرحوم حق رسیدو وفات شو الله د منظور واسه وا مونږ د الله رب العالمین په تقدیر او فیصله باندې راضی یو یقینا چې انسان لا ډیر زور ور کوي د پلار مرګ دا په ژوند کې ډیر تکلیف سړی لور کوي رضا بالقضا دا یو مسله ده چې په تقدیر باندې با راضی وي خوشاله وي مونږ الله رب العالمین په کارو باندې او فیصلو باندې خوشاله یو دا غیر وفات د وجنه هغه ختم د قران کریم پاتې شو درې څلور ورځې معطل شو ملتوی شو بیا اوس یو ساعت مخکې ما ته پته ولګی دا چې زمونږه محترم رور محمد جمال داغي رشتہ دار مفات شو په هغه ورځ باندې خو ما ته پته نه و دارنګي شاید چې په دې علاقې کې با په دې ورځ دوه سلور کې نورم وفات شي د ټولو لپاره دعا کوو چې الله رب العالمین دې د ټولو مغفرت نصیب کړي دا ډېر بهترین ورځ دي ډېری قیمتي شپې ورځې دي د رمضان المبارک اخیری عشره ده حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رمضان المبارک درې عشرې دي نو اموات او مړی خوسه دا ورځې د ژوندو لپاره هم د جهنم نه د خلاصي ورځې دي پاتې دا چې یو سړی په دې ورځو کې وفات شي نو دا یقینی او اتفاقی خبره ده چې امید دربه دی الله رب العالمین به هغه مغفرت کوي زګه عام مشهور ده د جهنم دروازې بند شي د جنت دروازې کولاوي مرحبا مرحبا आवाज کوي زمونږ لپاره دا ډېر لوی تسلی ده چې دنیا کې مونږ ته غم ملا شو درد ملا شو تکلیف ملا شو لیکن په دې د رب نه خوشاله یو چې دا سه بهترین شپه او ورځې او دا سه بهترین میاشت دا سه کلی کلی خلک عالمان په جنازه کې راتلل او بیا الحمدلله ثم الحمدلله تقریبا پنځلس شلو ځایونو نه زیاتو ځایونو کې دغه شان ختم قران لکه نن چې زمون ختم دی په داسې محفلونو کې زما د والد محترم د پاره دعاګانې وشوې زه په دې د الله پاک نه ډېر زیات خوشاله یم بهرحال ختم د قران کریم به ان شاء الله زمونږ میلمان را روان دی یو بهترین عالم دی زمونږ علامه مفتی فدا محمد ربانی صاحب هغه به ان شاء الله راضی او ختم د قران کریم به ان شاء الله ادا کوي دارنګه زموږ نور علماء کرام ایوب ان شاء الله تشریف وروړي راي راتلونه مخکې چې د کور کې زنانه هم راجم شي دي نارینه ملګرو په انتظار دي نو دا غي راتلو پورې ما مناسب وګڼلا یو څه خبره عرض کړم کم ځای پورې چې زموږ आवाज رسیږي مسلمانانو ورونو ته زما درخواست دی چې زر تر زرا دې ځای ته دنه تشریف راوړي اگر چې بهر په لوډ سپیکر باندې اورېدي شي لیکن د ماحول ځان له یو اثر وی چې په دې محفل کې کېنه په دې مجلس کې کېنه او د علماو دا بیانونه وره دا یو جدا خوندې دا یو جدا اثر وی د دې وجه نه ټولو اوریدونکو مسلمانانو ورونو ته زما درخواست دی ان شاء الله ان قریب ختم د قران کریم شروع کېدو والا دی او پنځه بجې به ان شاء الله مونږه د مازیګر مونږ کا اې په څه فورم به ان شاء الله ختم د قران کریم شروع کوو عزتمند خوند مین دي چې څومره आवाज اوري ایتم درخواست ته ټول روزه کې په کور کې قران اوریدل دي دا اخیری ورځ زموږ کور ته راشي نور زنانا هغه را جمع شي دي تاسو را شي اجتماعي ختم د قران کریم متا سواوري او دعا به ما اخر کې کیږي ان شاء الله نو د دې به ډېر اثر وي د کور کارونه خیر دې مخکې رستو کوي یا کوشش وکړي د 15 بجو نه مخکې مخکې خپل کارونه پوره کړي او بیا ځان نه ورسوي دویم به موږ ان شاء الله کوشش کوو چې ختم د قرآن کریم سره د دعا شپږ نیمو بجو ته به ان شاء الله دا ختمي سره د دعا ځکه ملګری به د ماقام تیارې هم کوي نو موږ به کوشش کوو ان شاء الله چې شپږنیو بجو ته دعا ختم شي او بیا ټول ملګری خپل کورونو ته لاړ شي او د ماقام لپاره بندوبست کوي عزتمندو قران کریم هغه کتاب دی چې د صحابه کرامو تاریخ ته ګوري نو صحابه د قران دراتلو نه مخکې د یو بل دشمنانو او الله رب العالمین دا ذکر قران کې تخبل کوي ځکه زما ستا خبرې دا دروغ کې دي شي د ځان نه کې دي شي لیکن د الله د کتاب خبره د ځان نه نشي کېدی قران کریم کې الله رب العالمین فرمایلی دي د صحابه کرامو ذکر کوي واذکروا نعمت الله علیکم الله وی په قران باندې مونږ له لګوي او ټول د قران سره خپل تعلق پیدا کړي ولا تفرقوا تسنس مکی گئی دا اللہ کتابنا واذکروا نعمت الله علیکم یاد کئ نعمت د الله په تاسو باندې قران کې الله خپل کتاب ته نعمت وای قران کریم اذ کنتم آدم فالف بین قلوبکم الله وی کله چې وای تاسو د یو دشمنانو اے زما صحابه د قران دراتلو نه مخکې تاسو د یو بل دشمنان وئ په وړو خبرو یو بل سره دشمنیان کولې تر دې چې تاریخ ذکر کړی دی همدا صحابه کرامو کله چې قران نو بیان شوی نیاو کس با پلاره کې خپل وځولې او وې سوچتا چې زما خپل ته لاس وروړي بل برانو تور به راوستا خې بیواله او هغه جنگونه وا په کلونو کلونو بیا شروع دا سه ډیرو دا کې دیو بل چینونه وبنس کړي هورو خبرو یو بل سره دشمنیانې کولې لیکن کله چې قران بیان شو د قران انقلاب رالو نو بیا د صحابه میانس کې داسې مینه او محبت پیدا شو جنگ یرموک کې درې صحابه کرام دي او درې واړه په میدان جهاد کې دي درې واړه شهیدان کیږي ګرنګ سرحد لا درې واړه تګي یو صحابي بس یو براله او هغه له وګو आवाज کو چې کله هغه ته وګراورسې نو هغه دویم صحابي وایي زما ګزاره کېږي زما دې بل ورور له ورکه چې هغه دریم ته ورسولې نو هغه شهید شو دویم ته چې رالو هغه هم جامع شهادت نوش کړو اخرني ته چې راورسېدو نو هغه هم سا ورکړې وه درې واړه د تندې په حالت کې شهیدان شول خو د یو بل ځان قربان کو دا سو دا د قران انقلاب وو دا د قران مهنت وو لندن د عربو یو مشهور ډاکو او هغه ملګری ورته لاندې ولاړ دي دی په دیوال د کوټې له پاسه ولاړ دی یو نیمه شپه ده یو زنانه ده او هغه د قرآن عظیم شان تلاوت کوي هغه د کوټې له پاسه اوازونه شروع کړل. وایي اوس هغه وخت راغلی، اوس هغه وخت راغلی. ملګري ورته وایي دا څه کې کوټې له پاسه ولاړې چغې وایي. هغه ورته وایي تاسو په دې نشته ما یو داسې کلام واورېدو یو داسې आवाज مې واورېدو چې زما په ژوند کې انقلاب راوستو او دا نه بعد را کوشو توبه وستا او دا مشهور صوفي جوړ شو فضیل ابن عیاض رحمه الله دا څو دا د قران انقلاب وو قران د انسان په ژوند کې انقلاب راولي او شر دا دی چې مسلمان خو قران ته کیږي کنه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا له تشریف وروړو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دراتونه مخکې دا طریقه وا چې شیطانان به برتل اسمانونو ته او هغه به خبره اورېدي نو چې حال ته کوم فیصله وشو را بدلن او دنیا کې چې کم کاهنانو هغه ته به هغه خبره اسمان را رسولې د سهار ټیم دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم وادي النخله مقام کې ولاړ دی د قران تلاوت کوي پیریانو قران اورېدل قران کریم دا ذکر کوي چې قران کریم د انقلاب کتاب دی انسان په ژوند کې بدلون راولي او افسوس دی چې مسلمان قران له وخت نه ورکړي یې ته روزګار نه دی ما چې کوم آیت اول کې تلاوت کړو الله رب العالمین آیت کې فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته واما بنعمت ربک فحدث پیغمبره د خپل رب د نعمت اظهار وکا خلق ته ښکارا کا سرګند کا د قران نه لوی نعمت زمون سره بل نشتا زمون لپاره د الله په نعمتونو کې د ټولو نه بهترین نعمت الله کتاب دی عزتمندو انتظار غړې ختمي وي ما خبره صرف او صرف تر دې پورې کوله چې زمونږه مهربان خصوصي مناظر اسلام علامہ مولانا مفتی پیدا محمد ربانی سے تشریف روڑی کور کی زنانہ را جمع شوی نارینہ ملګرو راغلیو داغي راتلو پر انتظارو ان شاء الله اوس په موږه مونږ کو نمازګر او مونږ پسې فورن به ان شاء الله ختم د قران کریم شروع کوم کور کې زنانا اړین منځو کې مونږ پسې فورن به ان شاء الله ختم د قران کریم شروع کوم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين